عن الخلافة وتنصيب إمام وهذا واجب على المسلمين واجب قد ضيع لقرون وغاب عن واقع الأرض فجهله كثير من المسلمين والذين يأتمون أي يأتم المسلمون بتضييعه وتغييبه وعليهم أن يسعوا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د خلافت غږ راډیو مومن اورېدونکو امید لرم روغ او جوړ به یاست یو ځل بیا درته د اونۍ پوښتنې په خپرونه کې هرکلی او ښه راغلاست وایم اورېدونکو یوه بله هغه موضوع چې د حق تلاش او پلټنه ده نن ورځ په دې غږېږو چې څنګه یو انسان حق ته ځان رسولی شي معیار یې څه شی دی ځکه نن ورځ ډېری خلک ځان ته په حقه وایي یا یې د اسلام په ځینې احکامو عمل شروع کړی وي پوره اسلام ترې پاتې وي او یا خو یې پوره لار غلطه کړې وي او په بله روان وي. همدارنګه په اسلام کښې حق پلټنې ته څومره اهمیت ورکړل شوی او اسباب یې کوم دي؟ ځکه بې اسبابو کار کول که ناممکن نه وي نو مشکل خو حتمي دي. همدا پوښتنه به د یو دیني عالم څخه وکړو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. مولوي صاحب که راته ووایاست چې د حق پلټنې معیار څه شی دی؟ حق ته د ځان رسولو اسباب څه دي او په اسلام کښې ورته څومره اهمیت ورکړل شوی دی؟ خو هر یو دا خبره کوي چې زه په حقه باندې یم. تر دې پورې چې کله نه الله رب العلمین آدم علیه الصلوة والسلام پیدا کړو نو الله رب العلمین ابلیس ته وویلی چې اوس دې آدم علیه الصلوة والسلام ته سجده وکړه نو ابلیس راولګېده او دا خبره یې وکړله چې زه سجده نه کوم. ولې؟ وایي ځکه چې زه په حقه باندې یم نو دا یې ویله چې ما سره خو دلیل موجود دی هغه دا چې زه دې د اور نه پیدا کړی یم او آدم علیه السلام وسلام دې د خاورې نه پیدا کړی دی او اور غوره دی د خاورې نه لیکن دا استدلال غلط دی نو ګورې ابلیس هم رالګېږي او ځان په حقه باندې ګڼي خو هغه الله رب العلمین دې حکم ته تیار نه شو نو الله رب العلمین ابدي او همېشه دپاره لعنت یې وګرځولو نو زما عزتمندو اورېدونکو د حق پلټنې دپاره معیار او بنیاد هغه اسماني وحې ده او اسماني وحې هغه عبارت دی د قرآن او د حدیث نه که یو سړی هر څومره هم دعوه وکړي چې زه په حقه باندې یم نو د ده دا وینا او دا قول به مونږ رخلو او د قرآن او د سنت په تله به یې تلو که چېرې د هغې سره برابر نو دا به په حقه باندې دا به مونږ واخلو ځان سره او که برابر نه و نو بیا به دا سړی په خپله دعوه کښې دروغجن او په باطله به وي نو دارنګه اسباب د حق پلټنې لپاره دا دي چې سړی قرآن او سنت مطالعه کړي او دا رنګه خپل د دین مشران چې هغه یې حق ته په کومه طریقه باندې ځان رسولی دی. بیا د حق پلټنې طریقه هغه چې موږ او تاسو یادوو نو د خپلو اسلافو او دا رنګې د خپل د دین مشرانو صحابه کرامو نه بیا زده کوو. چې هغوی څومره کوښښ کړی دی او څومره تلاش یې کړی دی، بالاخره چې هغه یې حق ته ځان رسولی دی. په هر یو صحابي کې د حق تلاش ډېر زیات و، خو من جمله به مونږ د هغې نه بعضې صحابه کرام د هغوی دا واقعات بیان کړو چې هغوی څرنګه حق ته ځان رسولی دی. نو من جمله د هغوی نه عبدالله ابن سلام رضی الله عنه چې د دې صحابي نوم په جاهلیت کښې و حسین ابن سلام او دا یهودي و عبدالله ابن سلام خو ده کښې دا کمال و چې ده دا خپل وقت ټول تقسیم کړی و درې تقسیمه یو تقسیم د کور خدمت او د خپل حاجتونه پوره کول او بل یې دارنګه عبادت خانې ته ټیم ورکړی و بیت المدراس ته هلته بیا تورات درس کولو او دارنګه وعظ بیا کولو عبادت ته درېیم ټیم ده دنیا کاروبار له ورکړی و همدارنګه خرچه د کور پیدا کولو نو هر چې دا درې موقت وو نو خپل باغ له ده ورکړی وو د قجورو باغ له هغه به یې اوبه کول او دارنګه قلم کول او وغیره خو ده به بیا هم تورات لوستلو نو تورات کښې به یې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخرني نبي صفات راتلل چې وروسته یو نبي را روان دی او هغه کښې به دا دا کمالات وي یغلب حلمه جهله صبر به یې په جهالت باندې غالب وي یعنې چا سره به جهالت نه کوي یعنې ډېر صبرناک انسان به وي او څومره چې ورسره سختي کې نو دومره به هغه نرمېږي ولا یزید الشدة علیه الا رفقا دارنګه هغه سره چې څومره سړی سختي کوي نو هغه نور هم ورسره نرمېږي همدارنګه ډېر ښکلي ښکلي صفات یې په تورات کښې بیان شوي وو، نو ده به تورات مطالعه کوله، په دې طریقه به یې ځان حق ته رسولو. نو دارنګه عبدالله بن سلام به په دې ښکلي ښکلي صفاتو ور تېرېدلو او د دې امت صفتونه یې هم په هغې کښې کتل چې دارنګه تورات کښې راغلي وو، اودسونه به کوي، بل صفت یې دا وو په تورات کښې چې دا امت هغه امت دی چې پینڅې به یې را بډ وهلي، دارنګه پنډۍ به یې نیمایي پورې ښکاري او دارنګه پرتوګ او لنګ به یې اوچت وي، نو دا هم د دې امت یو صفت یې. نو بیا دې نه دا خبره معلومېږي چې د چا پنسې بري نو دا ګوره د نبي علیه الصلوة والسلام صحیح امتي دی او دارنګه که د چا پیسې ښکته وي نو دا صحیح امتي د نبي علیه الصلوة والسلام نه دی بلکې دا د فاسقانو نه دی دارنګه د دې امت بل صفت دا ورپکې کتلو تورات کښې چې دا به اذان کوي دارنګه ډېر ښایسته ښایسته صفات خو دې حسین ابن سلام دا دعا کوله چې یاالله ما لره لږه زندګي راکړي چې دغه نبي علیه الصلوة والسلام راشي او زه مړ نه شم، دا خبره به یې کوله او که زما د مرګ نه بعد راشي دا نبي علیه الصلوة والسلام له دې خیر نه به زه محروم شم. دا رنګه د جاهلیت په دور کې په دې تورات باندې بیا عمل کولو نو الله رب العلمین د ده دا دعا قبوله کړه دا په مدینه کې و. چې دا یې واورېدل چې په مکه کې یو کس پیدا شوی دی او دا رنګ یې د نبوت دعوه یې کړې ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د هغه نوم دی مدینې ته روان دی مدینې ته هجرت کوي نو ده تورات مخکې نه مطالعه کړی و نو چې ویې کتل دا ټولې خبرې په دې کښې موجودې وې چې مولده بمکة ومهاجره بطیبة پیدایش به د په مکه کښې کېږي او هجرت به کوي مدینې ته او دا نښې نښانې الله رب العلمین د دې وجې نه په پخوانو کتابونو کښې لیکلې وي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کښې د چا شک پیدا نه شي چې بلکل دا شک د خلکو ختم شي او د نور په شان ته ښکاره شي نو قرآن کښې هم الله رب العالمين فرمايلي دي يجدونه مکتوبا عندهم في التورات الله فرمايي دې به د نبي عليه الصلاة والسلام صفت سم مونده کول ګویا چې د الله نبي په دې تورات کښې موجود دی په داسې طریقه به دی څرنګه هغه معلومولو ده په زړه کښې هم دا راغله ایمان طرف ته رغبت پیدا شو دې صحابې چې ګوره دې کسر خوس میلاوېدل په کار دي او دانګې ایمان راوړل په کار دي ځکه دا صفتونه خو همدغه شخص کښې ښکاري همدغه انسان کښې دا صفات دي نو الله رب العلمين رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د هجرت توفیق ورکړو مدینې ته راغی نو حسین ابن سلام دا وایي وایي زه باغ ته تللی وم او قجورو کښې ناست وم قجورې مې راشکولې او ما سره خپله ترور وه خالده بنت الحارث په نوم باندې وایي دا لاندې وه، ما ورته قجورې را شکولې او د هغې به ما نه نېولې، وایي په دې کې یو سړی راغی او دا رنګې خبرې یې وکړو چې د عربو چې کوم نبي دی محمد صلی الله علیه و آله وسلم هغه مدینې ته راغلی دی او دا رنګه قبا هغې علاقې ته را رسېدلی دی چې هغې وخت کښې لا مسجد نه و جوړ شوی، اوس ورته ویل کېږي مسجد قبا. چې دا مسجد وروسته بیا اباد شو د عمرو بن عوف قبیله وه ده وایي چې ما باندې دې خبرې دومره اثر وکړلو چې په دې قجوره کښې سم ورپېدلم نږدې وه چې زه دې قجور نه را پرېوتلی وای وایي ما ته ترور وویل چې وایي لکه لو جاء موسی ابن عمران لمحتشته وایي که چېرته موسی ابن عمران راغلی وای نو دومره به ته نه وای تازه شوی وایي ولې داسې خبرې کوې دې صحابي ورته وفرمیل حسین ابن سلام چې هو اخي موسی ابن عمران دا خو زمونږ د پیغمبر د موسی علیه السلام والسلام ورور دی که نه ځکه انبیا علیهم السلام والسلام ټول یو بل سره ورونه دي او دا حق نبي دی الله رب العالمین په حقه باندې رالېږلی ایسته یې دا ترور یې غلې شوله او د قجورو نه را کوز شوم، دې وجې نه حدیث کښې راغلي دي چې د قجورو ټوکرۍ د په سر باندې وه، نو زړه کښې دا خبره راغله چې دا ټوکرۍ کور ته وړل او بیا وروسته دې سړي خوا له ورتلل نو دا خو نقصان دی، دې وجې نه په حق کښې تاخیر کول نه دي په کار، وروستوالی نه دی په کار، نو ده را ولګېده او جلتي یې وکړله، بس چې کله هم انسان ته حق ورسېدلو فوراً به په هغې باندې عمل کوي. په دم جلتي وکړله او نبي علیه الصلوة والسلام ملاقات ته ورغلو او ټوکرې یې په سر باندې وه. په حدیث کښې همداسې هم راغلي دي چې هغه د خلکو په ګڼه ګوڼه کښې ورغی دننه او خلک یې اخوا دېخوا کړل او ورته یې وفرمایل چې ما دننه پرېږدئ. وایي زه ورغلم نبي علیه الصلوة والسلام ناست وو ما ورته وکتل وایي فلما تبینت وجهه علمت ان وجهه لیس بوجه کذاب وایي کله چې ما د رسول الله علیه الصلوة والسلام مخ مبارک ولیدلو وایي په دې خبره باندې زه پوه شوم چې ګوره دا خو د دروغجن انسان مخ نه دی، دې ته فراست او دانګه هوښیارتیا ویلی کېږي، دروغجن سړی او دانګه کذاب هغه د احوالو نه معلومېږي او د مخ نه هر څه معلومېږي د انسان، دې ته ویلی کېږي فراست، ویل دا په حقه باندې دی. وایي دا رنګه چې ما اول سره زه ملاقات وشو نو نبي علیه الصلوة والسلام دا خبره مې ترېنه واورېدله، یا ایها الناس افشو السلام، نبي علیه الصلوة والسلام دا حکم وکړو ای خلکو سلامونه عام کړئ، دا رنګې خلکو باندې خوراکونه وخورئ، دا رنګه صلې رحمیان یې وپالئ، د شپې قیام اللیل کوئ نو تاسو به الله رب العلمین جنت ته په امن سره داخل کړي. نو دا صحابي فورا را ولګېده او دا کلمه یې وفرمایله چې زه ګواهي ورکوم چې الله رب العلمین یو ذات دی او ته به الله رب العلمین په حقه باندې پېغمبر را لېږلی او دارنګه د نبي علیه السلام والسلام د رسالت اقرار یې وکړو بیا فورا په جلدۍ سره را ولګېدلو او لاړو خپلو ښځو او بچو ته هغوی ته یې دعوت ورکړو چې ګوره راشئ دې زما د کور والاوي حق ته را واوړئ او دانګه حق دین کې داخل شئ، نو دانګه ښځو او بچو ټول راغلو ایمان یې راوړو، نو بیا په دې کې زما عزتمندو مسلمانانو وروڼو نن سبا هم ټول مسلمانان به دا کوي او خاص کر هغه خلک چې هغوی ځان ته علما وایي د ټولو خلکو طریقه به همدا وي چې د حق په باره کې به تحقیق کوي لکه څرنګه چې دې صحابي مخکې نه تحقیق شروع کړی و او بلاخره چې الله ربالعالمین دا عظیم او غټه سرمایه دې صحابي ته ورکړه همدارنګه حق پلټنه په کار ده چې سړی راشي او د حق ملګری شي او حق سره کلک او مضبوط ودرېږي سلمان فارسي رضي الله عنه چې دا هم یو ډېر ناشنا او جلیل القدر صحابي دی چې ده په کومه طریقه باندې حق قبول کړی دی مونږ او تاسو به د خپلو اسلافو د دوی نه دا طریقه زده کوو د حق د هغوی نمونه سلمان فارسي رضي الله عنه دا د ایران د اصفهان د فارس اوسېدونکی و او دا د خپله کورنۍ چې وه دا ډېر مالداره کورنۍ وه ډېر نعمتونو کې و دا سړی او خپل پلرنی مذهب د ده و اتش پرست و یعنې دا رنګه اور والا د اور بندګي یې نه دې کولې نو د ده پلار بزګري بیا کوله یوه ورځ یې سلمان فارسي رضي الله عنه ته وفرمیل ای زویه زه د څه مصروفیت د وجې نه شم کولی چې زه لاړ شم پټي ته، بزګرۍ ته لاړ شم، نن ته ورشه، د کروندې څارنه وکړه. مسلمان فارسي، رضی الله عنه، په لاره باندې روان دی، نو د عیسویانو په یوه کلیسا باندې ور تېرېږي، ولیدل چې هغوی په عبادت باندې مصروف دي او په اوچت اواز سره مناجات وایي، هغه عبادت او طریقې ورباندې سخته اثر یې ورباندې وکړو او دارنګه خپل پلرنی مذهب چې هغې ته ویل کېږي آتش پرست، په زړه کې کرکه پیدا شوه د هغې سره. سلمان فارسي رضي الله عنه پوښتنه وکړله چې ستاسو دین مرکز چېرته دی؟ نو هغې ورته ځواب ورکړ چې په شام کې. نو سلمان فارسي رضي الله عنه ماښام هلته په کلیسا کښې پاتې شو او کله چې داسې ناوخته ټیم شو نو ورغی خپل کور ته لاړو خپل پلار سره چې مینا شو نو پلار ترېنې پوښتنه وکړله د خپل پټي او کروندې په باره کښې نو دوی ورته وفرمایل چې د کلیسا او دارنګه مسیحې ته غږ کیسه یې ورته وکړله او وفرمایل چې زه د هغې د عبادت نه ډېر متاثره شوم او ډېر مې خوښ دی د دې عیسویانو عبادت نو پلار سخت ورته په غوسه شو ډېر نازولی زوی هم و لیکن کله چې ده حق قبلول نو په پښو کښې له زولنې واچولې او په کور کښې ایسته بندي کړلو هغه بند ورځې کله پوره شوې نو هغه چې خوشې شو نو عیسویانو ته ده پیغام ولېږل چې که شام ته کومه قافله کله وخوځېږي نو ما ته بیا خبر راکړئ څو ورځې وروسته د شم نه یو تجارتي قافله راغله عیسیانو طرف ته نو سلمان فارسي رضالله ته خبر ورکړی شو او هغه د قافلې په ملګرتیا کښې بیا شام ته لاړو او هلته چې کله د غزي مشر ته ورغی نو عرض یې ورته وکړو چې زه غواړم چې تا سره خدمتګار په طریقه واوسېږم او ما ته دارنګې د مسیحیت تعلیم راکړه د عیسیتوب هغه مشر دا خبره ومنله او سلمان فارسي رضي عنه یې ځان سره ډېر موده یو ځای کړو. هغه عیسوي د دوی کوم مشر چې و هغه ظاهره کې ځان ډېر نېکمره شانتې ښکاره کول لیکن په واقع کې یو ریاکار او دانګه مادي پرست انسانان چې دا ټول عیسویان همداسې دي نو سلمان فارسي رض هغه نه سخت متنفره شو څه موده وروسته هغه عیسی وفات شو بیا هغه نه چې وروسته کوم مشر د عیسویانو نو هغه ډېر یو ښه انسان و، سلمان فارسي رض به د هغه خدمت کښې ډېر خوشحاله و، خو د هغه عمر هم لنډ و، بس یې ستا د مرګ نه مخکې سلمان فارسي رض ته وصیت وکړو چې زما د مرګ نه وروسته ته موصل ته ورشه، چې موصل اوس الحمدلله د خلافت اسلامي یو بنیادي ښار دی او کفار لګیا دي هر قسم حملې شروع کړې دي لیکن هېچېرې دوی نه شي کامیابېدلی د الله رب العلمین په توفیق سره. هلته یو مسیحي دی زمونږ مشر او هغه سره دېره شه. کله چې هغه وفات شو بس من فارسیزن هم موصل ته لاړو. هلته بیا د یو بل راهب سره چې په نسیبین په علاقه کښې و هلته هم سفر وکړو همدارنګه عموریه هلته یو ځای و هلته هم لاړو نو کله چې هغه مړ کېدلو نو سلمان فارسي رض عنه ته یې وصیت وکړو له هغې راهبو چې ای حق پرسته زلمیه دا لفظ یې ورته وویلې چې زما د مرګ نه وروسته زه داسې څوک نه وینم چې تا هغه ته زور ولېږم ځکه چې ټول خلک چې دا مادي پرستان دي او دا رنګه دوی منحرف شوي دي خو تا ته یو ښایسته ځای ښیم هغه دا چې د آخر الزمان پیغمبر د بعثت او د نبوت وخت را نږدې شوی دی او هغه به په عربو کې مبعوث کېږي او د ابراهیم علیه السلام دین به را ژوندی کوي هغه ځای ته به ته هجرت کړې هغه ځای چې هلته د خرماو ونې ډېرې دي او بل دا چې کله ته ورشې دا پېغمبر چې ګورې هغه د دواړو اوږو تر مابین به د نبوت مهر وي هغه به هدیه قبلوي او صدقه به نه خورې نو که چېرته ته دغه ټیم سره میلاو شوې دغه ټیم ته ته ورسېدلې نو خامخا هلته ځان ورسوه نو کله چې هغه مشر وفات شو نو سلمان فارسي رضي عنه د بنو کلب تجارتي یو کاروان و هغوی سره ملګری شو یو ځای دی عموریه هلته را تېرېدلو او عربو ته روان وو، خو دا کم کاروان سره چې دا راملګری وو، هغه ایسته ده سره غداري وکړله او هغه له د غلام نوم کېښود چې دا زمونږ غلام دی او په وادي القرا کې یې ایسته خرڅ یې کړلو. بیا وروسته د یثرب یو یهودي واخیستلو او ځان سره ایسته بوتو. نو په دې طریقه باندې سلمان فارسي رضی الله عنه د قجورو هغه وطن ته ورسېدلو چې هغه د نبي صلی الله علیه وسلم د هجرت ځای و نو الله رب العالمین نبي صلی الله علیه وسلم مدینې ته راوستلو نو سلمان فارسي رضنه هغه نښې معلومول غوښتل ځکه چې راهبو ته ویلو چې پلانکۍ پلانکۍ نښې به یي فارسي رضنه څه خوراک تیار کړو د نبي صلی الله علیه وسلم ته ورغللو بله ورځ یې بیا لږ خوراک شاندې برابر کړو نو نبي علیه صلات وسلام ته یې وفرمیل دا هدیه ده دا تاسو واخلئ نبي علیه صلات وسلام هدیه قبول کړه او دارنګه صحابو ته یې هم ورکړله په خپله یې هم وخوړله نو سلمان فارسي رضي عنه دا نښه مور پکې صحیح کړله ځکه حق یې لټول که نه چې حق چېرته دی نو دارنګه درېیمې نښې په لټه کښې وو یو ورځ نبي علیه صلات وسلام یو جنازې ته روان و سلمان فارسي رض ورپسې شاته را روان و، په دې هیله باندې و چې ګنې د نبوت مهر به زه وګورمه، نو نبي علیه الصلات وسلام په دې باندې پوه شو، څادر یې د اوږو نه کوز کړو او د نبوت هغه مهر ښکاره شو، نو سلمان فارسي رضی الله عنه په جلدۍ سره راغی او هغه مهر یې له ښکل کړلو او ایسته راغی اسلام یې قبول کړو. نو ګوره دا به یې سلمان فارسي رضی الله عنه د څنګه کړاوونه تېر کړي وو تکلیفونه غلام شو خرڅ شو لیکن حق یې نه پرېښودلو کله یو راهب خوا ته ځه کله د بل راهب خوا ته ځه بلاخره چې حق یې لټولو لټولو او الله رب العالمین حق ورته نصیب کړلو نو دغه رنګې سلمان فارسي رضی الله عنه ګوره داسې یو شخصیت و دا د فارس و فارسیوان لېکن نبي صلی الله علیه وسلم د په باره کښې فرمایي سلمان من اهل بیتي دا د اهل بیتو زما نه دی دا لقب ولې ورته نبي علیه الصلاة وسلام ورکړو چې سلمان فارسي رضی عنه زما د اهل بیتو نه دی هغې وجه دا وه سلمان فارسي رضی عنه هغه ډېر تجربهناک انسان و او دارنګه احزاب جګړه چې دا د پېنځم هجري کال باندې راپېښه شوې وه د ذلقعدې په میاشت کښې ډېر کفار را جمع شوي وو نو ده صحابه کرامو ته یو چل زده کړو چې تاسو خندق وکنئ نو دا ډېر ناشنا سړی و یو بهادر انسان و نو سلمان فارسي ته د الله نبي داسې ویلي چې دا زما د اهل بیتو نه دی ولې ځکه چې الله رب العالمین ده له ډېره پوهه ورکړې وه او مخکې نه به لګیا و حق به یې تلاش کول چې حق به په کوم دین کي یهودیت او دانګه نصرانیت او راهبان دا ټول یې وکتل برخله چې الله رب العالمین حق ته راورسول نو زما عزتمند ورونو دې وجې نه مونږ تاسو نه په کار ده چې په دې حق کښې سوچ وکړو چې دا حق په کوم طرف باندې دی صحیح قرآن او سنت په صحیح طریقې سره بغیر د زړو د عناد نه مطالعه کړو او دارنګه قرآن او سنت چې مونږ تاسو ته څه وایي دا چې مونږ تاسو همدغه ومنو الله رب العالمین له مونږ تاسو همېشه د حق ملګري لري او الله رب العالمین دې زړونه ستاسو یې دا صفونه چې دي الله رب العلمین دې دې صفايي وکړي الله رب العلمین دې حق له په ټوله دنیا باندې غلبه ورکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وصحبه اجمعین مؤمن اورېدونکو مولوي صاحب په خپلو خبرو کې د حق ګټنې د اهمیت په باره کې د قرآن کریم ایات ولوست نو د یو مسلمان لپاره دا کافي ده چې د یوې موضوع په هکله ورته د خپل رب امر ورور رسي بل پلو که د عبدالله بن سلام رضی الله عنه واقعې ته په ځیر سره وګورو نو هغه د خپل وخت اسباب په څومره ښه شان سره کارولي وو چې پایله یې هم هماغسې مثبته وه د سلمان فارسي رضی الله عنه واقعه کښې څومره لوی پند دی چې هغه د حق پلټنې لپاره کومه لار انتخاب کړې وه او په دې لار کښې ورته څومره سختۍ ورسېدلې خو دی د خپل هوډ نه راستون نه کړ چې بلاخره بیا هم خپل مقصد ته ورسېد ای مسلمانو ځوانانو! تاسو په عراق او شام کښې په مظلومو ماشومانو او بعفتو مؤمنو مېرمنو د امریکا، روس، فرانسې، ترکیې او نورو کافرو وحشیانو د وحشي بمبارونو څخه خبر نه یاست؟ ای با احساسه ځوانانو! تاسو فی الحال په خراسان کښې د امریکایي جېټ، ډرون او نورو جنګي الوتکو دا وحشي شور ای مؤمنو شاګرمو! تاسو د دې کروز میزایلو شور نه اورئ چې ستاسو په سر را تېرېږي او دلته د خراسان په مقدسه خاوره کې مهاجر او انصار کوچني ماشومان او زنانه وژني؟ ای ځوانه! ته پوهېږې دا څه علت دی چې همدا وحشي کافر او د دوی مزدور مرتد د افغاني چارواکي او اردو دلته په دې غرونو کې هم د خپلو کافرو بادارانو په مټ د اسلامي خلافت مجاهدین بمباروي حال دا چې د مسلمانانو په نامه په لکونو خلک ورسره په همدې ښارونو او اطرافو کښې په خوښۍ ژوند تېروي او همدا کافر او مرتد ورته هېڅ نه وايي بلکې مرسته او همکاري ورسره کوي ای زلمیه لږ په ګرېوان کښې سر ښکته کړه او فکر وکړه چې زموږ مسلمانۍ کښې فرق دی او که ستاسو چې ته د همدې کافرو په لاس جوړ شوي نظام کښې ازاد ګرځي او زه ترېنه دلته په غرونو کښې هم ارام نه شم کولای آیا دا کوچني بې وسه مهاجر ماشومان ستا وروڼه نه دي آیا دا باعفته مؤمن مهاجرې او انصارې مېرمنې ستا خویندې نه دي چې د امریکایي کروز او ټنونو بمونو په لمبو سوځي آیا دا په قرآن کریم کې په لسګونو د قتال او جهاد راغلي ایتونه منسوخ شوي او که دې کافر ایمان راوړی آیا قرآني احکام او نبوي ارشادات یوازې مجاهدینو ته متوجه دي او که په دې امر کې ته هم ورسره شریک یې ای ځوانه لږې له غوږونو ګوتې لرې کړه او دا د امریکایي جېټ بمونو او کروزونو وحشي شور او ګړزار واوره نو دا ماشومان هم راپسې ژړا باندې شروع کړه او باندې زخمیان هم چغې وهلې نو بس ټولو خلکو استغفار او کلمې ویلې او بس کوم چې مړه کېدا شهیدان شو پېنځلس کسان شهیدان شوي دي او لس کسه زخمیان یې درې کسه ماشومان زخمیان دي او دا باندې څومره خلک وو همداسې وایي چې دولس خو دلته ځای په ځای باندې او د اسلام د صف او لښکر لیکې پیاوړې کړئ نور نو ځانونه مه غولوئ او له یوه سره د دغه کفري او طاغوتي نظامونو د راړنګولو لپاره لاس په کار شئ راځئ رښتینې، کره او پر وخت خبرونه واورئ. او ځان له حقایقو خبر کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د خلافت غږ راډیو قدرمنو اورېدونکو پام ورګرځوم د دې مهال لنډو خبرونو ته نن د جمعې ورځ وه د څوارلس سوه اته دېرش هجري کال د رجب میاشتې لسمه نېټه وه په پیل کښې هم د خبرونو سرټکي د غنيخېلو په منطقه کښې د افغان ځواکونو په پلي ګزمه د ماین چاودنه شوې د باقوبه په شمال کښې لسګونو روافضو ته مرګ ژوبله اوښتې د استشهادي عملیاتو په لړ کښې د طبقه په ښار کښې شپاړس تنه مرتدین وژل شوي او ګڼ نور ژوبل دي اوس هم پوره خبرونه واورئ بسم الله الرحمن الرحیم د خراسان ولایت په غني خېلو سیمه کې د اسلامي دولت زمرو د افغان مرتدو عسکرو په پلي ګزمه د ماین چاودنه کړې چې چې په پایله کې یې مرتدینو ته ګڼه مرګ ژوبله اوښتې. هېره دې نه وي چې څو ورځې وړاندې هم د اسلامي خلافت زمرو د ګرنېټ په نامه د امریکا او افغان حکومت ګډ جاسوس چې د نشهيي توکو په کاروبار او د عامو مسلمانانو په وژنه او ځورونه بوخت و، د یو برید په ترڅ کې جهنم ته واستاوه. د یو بل خبر له مخې د امریکا په وحشي بمبار کې دوه تنه عام مسلمانان شهیدان شول. دغه دوه تنه چې نن سهار نهه بجې د خپلو کروندو په اوبه کولو بوخت ول، د ډرون په برید کې ووژل شول او یو بل سپین ږیری تن ټپي شو. د دغه تنکیو، ځوانانو، د غبرګو جنازو څخه راچاپېره عامو مسلمانانو د دې امریکایي وحشت څخه په سرو سترګو ژړل او خلافت غږ راډیو ته یې داسې وویل. د کفارو په هغه کې یو نغم کله خپل پټي وبوله. او په خپل پټي په پوله باندې یې وویشته او شهیدان یې کړه، مخکې هم زمونږ دوه کسه وویشته او یو زخمي شو او یو شهید شو او مثال مونږ سره یې هلته هم زیاتی وکړ، د خپل کلي په ورکې یې مونږ ته ماشومان تندي ماشومان یې را ته وویشته. دغه بهرنګ کافر چې د کوم دي دا په مونږ باندې غیر قانوني بمبار کا، د خرو پسې په پټیو کې مثال په خپل کار کې په خپله غریبۍ کې مونږ لګیا یو، او جېټ راشي دا مثال دوېم راشي په مونږ باندې بمبار کاندي او مونږ سره دا خلق زیاتی کاندېږي چې ځکه حکومت د خوا نه مونږ سره ډېر زیاتی دی. دا تنکي ځوانان ګلالیان دا خپل پټي اوبه له لانې په پټي اوبه ایښي دي او کافرو بس بمبار په وکړه او بس شهیدان شو بس دې ګناه بس مونږ ځکه نه پاکوو چې کافر دې ولي د یادولو وړ ده چې دا لومړی ځل نه دی چې د صلیبي ټلوالې په وحشیانه بمباریو کښې عام مسلمانان وژل کېږي بلکې په لسګونو ځل په دې ړندو بمباریو کښې عام مسلمانان، ماشومان، زنانه او څاروي وژل شوي خو په دې ټولو وحشتونو د کفر لوډ سپېکرې رسنۍ چوپه خوله دي او په دې وحشت او بربریت یې تل سترګې تړلي او خولې ګنډلې دي. په ننني برید کښې د وژل شوي عوامو د کورنیو غړیو سره شوې مرکې د خبرونو اورېدو وروسته مه هېروئ. د محسن د غرب څخه خبرونه وايي چې په الله عز وجل له توکل نه وروسته استشهادي ورور ابو عبیده احمدي تقبله الله د مطاحین په منطقه کښې خپل له چاودېدونکو توکو ډک موټر د عراقي سوات ځواکونو په پنغالو کښې چولی چې په پایله کښې ګڼو مرتدینو ته مرګ ژوبله اړولې او یو همر ټانک یې هم له منځه وړی او د یرموک په منطقه کښې د دښمن یو بلډوزر موټر په هدایت شده راکټ په نښه شوی او له منځه تللی ولله الحمد والمنه او په یو بل ورته برید کښې چې د بل استشهادي ورور ابوهاجر العراقي تقبله الله له لورې د صنعاء القدیمه په سیمه کښې د واکونش په قطعو رامنځ ته شو د دغه اتلوال برید په نتیجه کښې هم د دښمن ګڼو سرتېرو ته مرګ ژوله واوښته او څلور همر عیلادو په شمول یې هغه کور هم له منځه تللی چې یاد مرتدین په کښې راټول شوي وو. د باقوباد شمال څخه خبرونه وايي چې په لوی الله عز وجل له توکل څخه وروسته د اسلامي خلافت سربازانو د مختلفو اسلحو په درلودلو سره د العظیم په ناحیه کښې د البوخیال په قریه کښې د رافضي مرتدینو په پوستو بریدونه کوي چې د سختې نښتې څخه وروسته د لوی الله په فضل د دښمن ګڼ شمېر عسکر وژل شوي یو همر ټانک او یوه پوسته د اور د لمبو خوراک شوه ولله الحمد والمنه دا په داسې حال کښې ده چې د مرتدینو په یو اکمالاتي کاروان د برید په لړ کښې هم د دښمن یو ځلي بوش ټانک سره د سپرو له منځه تللی، په همدې حال کې د البزایر په منطقه کې د دښمن یوه اراده ځای په ځای شوي ماین ښکار شوي چې اراده سره د سپرو سرتېرو له منځه تللي او په یو بل ورته برید کې چې د الوقف ولدوالي منطقه کې د دوه ماینونو د چاودنو په ترڅ کې را منځ ته شو د دښمن څلور تنه وژل شوي او دوه تنه نور یې زخمیان دي د العظیم ناحیې په البومبارک منطقه کې د اسلامي دولت مجاهدینو د دښمن پوستې په پېنځه فیره د هوان په مرمیو او یو څل شل فیره په ملي مټري توب وېشتلي دي. د طبقة الشرق څخه را رسېدلي خبرونه وايي چې په لوی الله عز وجل له توکل نه وروسته استشهادي ورور ابو انس فرانسوي د مزار اسفه صافه په منطقه کې خپل له چاودېدونکو توکو ډک موټر د پي کې کې مرتدینو په پنغال کې چولی چې د لوی الله په فضل یې شپاړس تنه مرتدین وژلي او ګڼ نور یې ژوبل کړي دي او یو زرې پوش موټر او یو بلډوزر یې هم له منځه تللي په همدې حال کې د ماینونو د چاودنو له امله هم په یاده منطقه کې د دښمن درې تنه وژل شوي او دوه نور زخمیان دي د بغداد په الوشاش منطقه کې د ماین د چاودنې له امله د دښمن شل تنه وژل شوي او د دښمن یو بلډوزر د هدایت شده راکټ په وسیله هم په نښه شوی دی د تلعفر غرب څخه خبرونه وایي چې اسلامي دولت بې پیلوټه طیارو په بریدونو کې د رافضي سرتېرو پېنځه تنه وژل شوي او همداراز د تلعفر هوایي ډګر د څېرمه د اسلامي دولت مجاهدینو د مرتدینو یو څارګرې الوتکې ته سقوط ورکړی او د اسلامي دولت ثقیله کتیبې د تلعفر په اطرافو کې د دښمن پوستې په هوان ویشتلې دي قدرمنو اورېدونکو دا و د دې مهال خبرونه اوس هم یوه خبرتیا د خلافت غږ راډیو قدرمنو اورېدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته قدرمنو په یوه سیمه کې یمه چې دلته غبرګې جنازې ایښې دي او دا جنازې د عوامو مسلمانانو دي دا جنازې د هغه بې ګناه خلکو دي چې دلته د اسلامي خلافت په ساحو کې خپله عادي زندګي تېروي نه د مجاهدینو سره کار لري او نه یې د دغه مرتدینو په خلاف باندې کومه کړنه کړې ده چې دوی راپاڅېدلي دي او په دوی باندې د ډرون حملې کړې دي او دوی یې شهیدان کړي دي. دا لومړی ځل نه دی قدرمنو اورېدونکو چې دغسې بوږنوونکو حالاتو سره دغه ولس مخ دی او دغه شان کړنې چې دغه وحشیان او دغه صلیبیان یې ترسره کوي دا نو لومړی ځل نه دی. عوامو مسلمانانو په مختلفو ساحو باندې دغه صلیبیانو وحشتناک بمبارونه وکړل او هغه عوام چې بې ګناه دي هغه عوام چې هېڅ چا سره یې کار نشته دی هغه یې څو څو ځل بمبار کړل او شهیدان یې کړل. په خرو پسې روان عوام یې چې له غره نه د خپل رزق د ګټلو دپاره او د خپل بچو ته د نفقې د پیدا کولو دپاره دوی د غره نه خس راوړي او په بازار کې خرڅوي او بیا پرې خپلو ماشومانو ته نفقه پیدا کوي. نو قدرمنو! تاسو ته مخکې هم دا جوته شوې ده او تاسو ته بهتره معلومه ده چې هغه عوام په سرکونو باندې، په لارو باندې هغه یې شهیدان کړل او په دوکانونو کې یې عوام مسلمانان څو څو ځل شهیدان شول. دا لومړی ځل نه دی، نو زه هم یوې سیمې ته راغلی یم، په دغه ځي کې نن یو څو ګړۍ مخکې د صلیبیانو په وحشتناک بمبار کې عوام مسلمانان شهیدان شوي دي، د دوی د جنازو خوا ته راغلی یم، د دوی وروڼه، د دوی اقارب، د دوی دوستان د دوی تر څنګ ناست دي، له دوی نه به واورو چې د دوی ګناه څه وه چې دوی په دغه ساحه کې د وحشیانو امریکایانو په بمبار کې شهیدان شول. راځم او د دغه شهید چې تر څنګ یې ورور ډېر غم ځپلی ناست دی، د خپل شهید ورور سر ته ناست دی، د ده سره خبرې کوم چې دی دې صلیبیانو ته څه وایي، دې مرتدینو ته څه وایي چې ولې دا د دوی بچي، د دوی نوسي، د دوی مشران شهیدانېږي په دې وحشتناکو بمبارونو کښې. وروره اسلام علیکم و رحمت الله. زما ورور اوبو شوپې لرلې، وم سړی دی پوه شوې او پاس د هغه نه ډرون پورته شو، شهید شو. په خپل پټي کښې کار کوو که څنګه؟ نه خپل پټي کښې کار کوو پټی اوبول. دغه وحشیان صلیبیان دا مخکې هم څو څو ځله دلته بمبارونه کړي دي. تر څنګ یو بل کاکا جان ناست دی. د دې کاکا جان نه به واورو چې مخکې څوک شهیدان کړي دي. السلام علیکم کاکا. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. دغه بهریان کافر چې د کوم دي دا په مونږ باندې غیر قانوني بمبار کا او د خرو پسې په پټیو کښې مثال په خپل کار کښې په خپله غریبۍ کښې موږ لګیا یو او جېټ راشي بیا مثال ډرون راشي په موږ باندې بمبار کاندي او موږ سره دا خلق زیاتی کاندېږي چې ځکه حکومت د خوا نه موږ سره ډېر زیاتی دی ډېر زیاتی دی قدرمنو له ده نه دا پوښتنه کوو چې دغه شهیدان چې د دې ته مخامخ دي دا څوک وو او څه کاره وو کاکا جانه ته راته ووایه که نه دا څوک وو دا زمونږ د کلیوالا وو عوام خلک وو په مجاهدینو کښې نه وو او عوام خلک وو او دغه چې شهیدان شوي دي دا څه کول دلته د دغه کفارو په ضد باندې کومه کړنه تر سره کړې وه، کوم عمل یې تر سره کړی و که نه، بې ګناه دوی را پاڅېدل او دغه عوام یې شهیدان کړل. د کفارو په هغه کښې یو نغم مې کړه، خپل پټي وبوله او په خپل پټي په پوله باندې یې وویشته او شهیدان یې کړه. کاکا جانه! دا خو لومړی ځل نه دی که نه چې دغه بمبارونه شوي دي، ستاسو د کورنۍ نه او ستاسو د دوستانو نه مخکې خو څوک نه دې ستاسو ځای شوي یا شهیدان شوي که نه؟ مخکې هم زمونږ دوه کسه وشته او یو زخمي شو او یو شهید شو او مثال مونږ سره یې هلته هم زیاتی وکړ د خپل کلي په ورک کښې مونږ ته ماشومان تندي ماشومان یې راته وشته. ځه الله پاک دې دا طالبان هلاک کړي او الله دې له دوی سره په خپل عمل وکړي. قدرمنو! څو اونۍ کېږي چې د صلیبیانو وحشتناک بمبارونه روان دي، د اسلامي خلافت د تمکین په ساحه کې دلته بې ګناه عوام مسلمانان اوسېږي او دا څو څو ځله بمبار شوي دي. تاسو ته مخکې هم د خلافت غږ راډیو د ادارې له خوا نه دغه خبرونه او دغه خبرې چې عوام مسلمانان شهیدانېږي، تاسو اورېدي دي. تر څنګ یو بل کاکا جان ناست دی، دی هم مخکې په دغه ویر باندې یو ځل ژړېدلی و او اوس یې یو د تره زوی، خو زما شاعر د الله په لار کې په جنګ مئین ځکه نو د غشو مردکو په شغار کې ورک دی ستا شاعر د ګودر لېونی شاعر د هنر په پلمه په خپله مبتذله او بربنډه شاعرۍ د پېغلو له سرونو لوپټې ښویوي خو زما شاعر د سنګر زلمی شاعر په خپله سرښندنه د مؤمنو تورسریو په سر د حیا لوپټې ښوروي ستا شاعر که د رباب ترنګ کې خوند ګوري خو او سپین نظر مې دې کفري توري دنیا ته. څنګه سپین نظر مې. دې کفري توري دنیا ته. د تور کفر په اند تور لکه بلال دی. او ته په خپله فحاشۍ خوښ اوسه خانده. ته په خپله فحاشۍ خوښ اوسه خانده. ما ته سر په سجیده اوښکې کمال دی. ډېر خوندور دی ماشاءالله. او که مې لاس د اقتصاد له برخې لنډ دی. که مې لاس د اقتصاد د برخې لنډ دی. نو بیا به دې شهیدان را په زړه شوي وي او بس د شهیدانو یارانو یادونه او سوچونه نو دغه شان شعرونه ورکوي ملګرو ته بیا هم مننه مولوي صاحب له تاسې خوشحاله اوسئ د څېړۍ سوري ته ناستو ملګرو اوس نو هم نوبت ورکوو مسلم پاچا ته مسلم پاچا هم نننۍ مشاعرې ته تشریف راوړی دی پاچا صاحب تاسو هم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ستاسې کلام اورو مهرباني درواغ نه دي، ښه رښتینی حقیقت دی. ډېر خوندور مسلم پاچا ډېر په زړه پورې کلام خوشحاله اوسې. مجاهده زما سترګو ته یې رانجه که چې د خاورې قدمونو کې پرتې دي او مخکې جانماز به زموږ لاس کې و اوس راسره لاسو کې لانچر دی او اختر دی د همدغه بیتونو شاعر مولوي صاحب ابو ليث به را ته خپل خوندور کلام را واوروي مولوي صاحب نو تاسو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته او ستاسې خوندور شعر او مولوي صاحب مهرباني وکړئ وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته ایزان صاحب تاسو ټولو ملګرو ته او د مشاعرې اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته یو طاغوتي رسنۍ ده راډیو ده خو هغې کښې یو بیت ورکړی طرحه یې ورکړې وه چې بس ته راځئ چې نوره سوله وکړو، شر نه کوو او نورې خبرې د ټوپک او د سنګر نه کوو. نعوذ من ذلک. ګوره ملک کله پوره ورته تسلیمېږو چې دا دا د غرب کافر او داړهمار رابنیارې لوبې کوي که نه نو مونږ یې جوړاګان ورته هېڅ هم نه یو او داسې شعر یې لیکلی دا که چېرته د زړه نه ویلې نو دا د کفر خبرې دي یو شعر لیکلی دی شاید د هغوی جواب به هم وي او هغوی ته به یو قسم ته ګزار هم وي او هغه شاعران دې هم واوري چې د دې په طرحه باندې داسې شعرونه لیکي چې د دې سره موافق وي او هغه شاعران دې هم واوري چې کوم د دوی په خلاف باندې شعرونه لیکي او دا جواب هم واوري د ګیدړ الله تعالی کتب علیکم القتال د جنګ امر کوي که نه چې قتل وکړئ او مرتدین ووژنئ نو هغه هغوی دا بیت و چې بس ته راځئ چې نوره سوله وکړو شر نه کوو نورې خبرې د ټوپک او د سنګره نه کوو نو مونږ د هغې جواب کړی چې د رب رضا نه غیر مونږ هېڅ چېرې سفر نه کوو مونږ جهاد کوو والله مونږ هېڅ شر نه کوو او د ټوپک درس مونږ ته زمونږ پیغمبر را کړی د ټوپک درس مونږ ته زمونږ پیغمبر را کړی وایي د ټوپک درس مونږ ته زمونږ پیغمبر را کړی مونږ یوه زره خلاف د پیغمبر نه کوو زمونږ الله مونږ ته امر قاتلو کړی دی. زمونږ الله مونږ ته امر قاتلو کړی دی، قاتلو المشرکین کافة وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة هغې پورې دې مرتدینو سره وجنګېږئ چې تر څو پورې فتنه دنیا کې پاتې نه شي. نو زمونږ الله مونږ ته امر قاتلو کړی دی، مونږ خلاف د پاک قرآن د رب اکبر نه کوو. ای مؤمنانو! د مرتدو مینځ نه وځئ، ضرور ګورئ تعرض کړي، بیا مونږ هېچا ته خبر نه کوو، یعنې تاسې هم پکې سرونه خورئ بیا به نه. د مرتدینو منځ نه وځئ. ای مؤمنانو! د مرتدو منځ نه وځئ، ضرور ګورئ تعرض کړي، بیا مونږ هېچا ته خبر نه کوو، چې د اسلامي خلافت د تمکین ساحې ته راشئ او که نه یې نو خیر دی، خو بېخي در ګېر کمزوري یاست. دې ځي منځ نه وځئ، د موټر بم په واسطه د الله دین ساتو مونږ. د موټر بم په واسطه د الله دین ساتو مونږ په لمبو خپل رب خندوو پروا د سر نه کوو د موټر بم په واسطه د الله دین ساتو مونږ په لمبو خپل رب خندوو پروا د سر نه کوو او بهار صاحب وایي د هېڅ مرتد او د کافر سره مونږ صلح نه کړو د هېڅ مرتد او د کافر سره موږ صلح نه کړو. د هېڅ مرتد او د کافر سره موږ صلح نه کړو، دغه وینا یو ځلې کړو، بس دا اکثر نه کوو. واضح او ډېر خوندور دی. د هېڅ مرتد او د کافر سره موږ صلح نه کړو، دغه وینا یو ځلې کړو، بس دا اکثر نه کوو. یو ځل یې ورته ویو چې بس تاسو سره زموږ بایکاټ او بس جنګ انابراء منکم یعنې تاسو سره براءت دی زموږ. بېشکه. زموږ ټوپک په سینه خاورو باندې خوب کوو تل موږ غمونه د بالښت او د بستر نه کوو ډېر خوندور بیتونه دي څنګه زموږ ټوپک په سینه خاورو باندې خوب کوو تل موږ غمونه د بالښت او د بستر نه کوو یعنې چانټې هماغه شان تړلي او مغې سره تړلو چانټو سره او تړلو بوټانو سره ویده کېږي او وایي د اخترونو مزې مونږ په سنګر ولیدې د اخترونو مزې مونږ په سنګر ولیدې د اخترونو مزې مونږ په سنګر ولیدې څو چې ژوندي وو بې سنګره به اختر نه کوو. ډېر لوړ دی. د اخترونو مزې مونږ په سنګر ولیدې. څو چې ژوندي وو بې سنګره به اختر نه کوو. زمونږ تېر اختر په سنګر کښې و که نه، سوری د څېړۍ دی، لوړ کمر دی او اختر دی. واقعا چې په سنګر کښې د اختر د مزو نه نو دغه د شرنګ شرونګ شاعران چېرته خبر دي. او مونږ الحمدلله کفر بالطاغوت پېژنو مونږ الحمدلله کفر بالطاغوت پېژنو ناسه یې د چین ایران روسیه او د قطر نه کوو مونږ الحمدلله کفر بالطاغوت پېژنو ناسه یې د چین ایران روسیه او د قطر نه کوو او راځئ چې ټول د رب د دین لپاره ځان قربان کړو راځئ چې ټول د رب د دین لپاره ځان قربان کړو چې بهانې بیا خپل مولا ته په محشر نه کوو ډېر خوندور دی ډېر په زړه پورې مولوي صاحب تل مرتدینو ته دغه شان غخمتوونکي ځوابونه ورکوي او د دوی دغه د سولې په نامه د تسلیمۍ کومه ډنډوره چې ده دا د تسلیمۍ کوم ډول چې دی چې دا ور دړې وړې شي نو قدرمنو اورېدونکو اوس هم د څېړۍ سوري ته بل ګلالی زلمی او نوی شاعر او همدا راز انصار مجاهد خالد په زړه پورې اوونیزه مشاعره د څېړۍ سوري ته ناستو ملګرو اوس هم نو نوبت ورکوو جلالالدین وقار ته چې دی یو په زړه پورې کلام را واوروي دا نو د تېرې مشاعرې په طرحه لیکل شوی شعر دی خو په تېره مشاعره کې وقار صاحب نو شتون نه لره او اوس به یې په همدغه ازاده مشاعره کې د تېرې مشاعرې څه ځوانۍ مو سنګرونو کښې پرتې دي ورته ځیر شه تاریخونه په کې ښکاري څه ځوانۍ مو سنګرونو کښې پرتې دي رښتیا هم زمونږ په سنګرونو کښې چې کومې ځوانۍ پرتې دي دا د تاریخ یو مجسم تصویر دی لله الحمد هر ځوان مو په اعمال کردار او ګفتار داسې سنګار دی چې بس د اسلام د لومړنیو غزواتو او همداراز د اسلام د لومړنیو اشخاصو د هماغه د کردار یو ډول تمثیل دی او جمهوریت ته د اسلام زور ور معلوم شو جمهوریت ته د اسلام زور ور معلوم شو نښې ګوره ګړنګونو کې پرتې دي بدل واخله مسلمانه څه ته ګورې بدل واخله مسلمانه څه ته ګورې مننه بدل واخله مسلمانه څه ته ګورې د اسلام لوڼې جیلونو کې پرتې دي او مرتدینو د ترکیې نه عبرت واخلئ څنګه مرتدینو د ترکیې نه عبرت واخلئ مرتدینو د ترکیې نه عبرت واخلئ ککرۍ یې سرو اورونو کښې پرتې دي ډېر خوندور دی مرتدینو د ترکیې نه عبرت واخلئ ککرۍ یې سرو اورونو کښې پرتې دي تور بیرغ په القدس به زر رپان شي دا خبرې کتابونو کښې پرتې دي دا و جلال الدین وقار چې ډېر په زړه پورې کلام یې را واورېدل بلنه ورکوو مولوي صاحب کامیاب کوثر ته چې خپل خوندور کلام را واوروي کامیاب مولوي صاحب تاسو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وړاندې کوم په خیر راغلی زه هم د څېړۍ سیوري مشاعرې شاعرانو ته او د خلافت غږ راډیو ټولو مؤمنو پتمنو عزتمندو مینهوالو ته د زړه له کومې نیکې هیلې احترامات او سلامونه ډالۍ کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو الحمدالله رښتیا هم په ژوند پوه شو ډېر خوندور بیت دی مهرباني د دنیا له هر کافر سره جنګېږو د دنیا له هر کافر سره جنګېږو د دنیا له هر کافر سره جنګېږو له طاغوت نه مرمره زندګي ده واه د دنیا له هر طاغوت سره جنګېږو له طاغوت نه مرمره زندګي ده ابو سفیان صاحب وایي د دې دنګو دنګو غرونو په سرونو د دې دنګو دنګو غرونو مننه وي د دې دنګو دنګو غرونو په سرونو تېره کړې مو اکثره زندګي ده ډېر لوړ دی ماشاءالله او سرو سکروټو سرو لمبو کې د بمونو سرو سکروټو سرو لمبو کې د بمونو سرو سکروټو سرو لمبو کې د بمونو ټوله ډکه له خطره زندګي ده او خطرناکه مننه وي سرو سکروټو سرو لمبو کې د بمونو ټوله ډکه له خطره زندګي ده خطرناکه ژوند کې مونږ څومره خوشحال یو نظام صاحب خطرناک ژوند کې موږ څومره خوشحال یو څه عجیبه ده څه نره زندګي ده ډېر لړ خطرناک ژوند کې خطرناک ژوند کې موږ څومره خوشحال یو څه عجیبه ده څه نره زندګي ده او اخري بیت ته وایي چا چې موږ پسې پاڅون کړی ملګرو چا چې موږ پسې پاڅون کړی ملګرو د هغو اوس در په دره زندګي ده دا خو ښکاره خبره ده ډېر په زړه پورې حسن صاحب خوشحاله اوسئ ژوندي اوسئ کورموران د څېړۍ سیوري ته راغلو ملګرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو قدرمنو نن مو یو شعر لیکلی دی هغو ځوانانو ته چې په روډونو باندې د اسلام زندهباد چغې وهي او مالي میدان ته نه راځي او قدرمنو هغو ته مې دا پیغام دی چې پورته شئ ځوانانو ملک نه ورک کړو شر فساد پورته شئ ځوانانو ملک نه ورک کړو شر فساد حی علی الجهاد حی علی الجهاد نه راځي اسلام په مور دباد او زنده باد حی علی الجهاد حی علی الجهاد او داسې جوش جذبه غواړي سرتېري فدایان شو ټول داسې جوش جذبه غواړي سرتېري فدايان شو ټول خير دی که ټوکړې ټوکړې په دين باندې قربان شو ټول خو غواړو بشريت چې په کې نه وي بل مفاد حي علی الجهاد حي علی الجهاد او ورکړو ګوزرونه ښه په چل او په هنر باندې په اوټونو باندې نه پام کړه بخاري بخاري ګوره وارخطا نه شې ډډ کې مقابله کوه دښمن ته بې پروا نه شې او خیال ساته مشرانو درته ښایي ښه او بد حی علی الجهاد حی علی الجهاد او پورته شئ ځوانانو ملک نه ورک کړو شر فساد حی علی الجهاد حی علی الجهاد او نه راځي اسلام په مور زباد او زنده باد حی علی الجهاد حی علی الجهاد ډېره مننه السلام علیکم ماشاءالله بخاري صاحب ډېر په زړه پورې او ډېر خوندور کلام حی علی الجهاد حی علی الجهاد رښتیا هم ښه نسخه دې ځوانانو ته ښودلې او نو د اسلامي شریعت انفاظ او د اسلامي شریعت تطبیق او د اسلامي شریعت راتګ نو د حی علی الجهاد له لارې نه پرته ناممکن دی او د طاغوت د سیوري لاندې د طاغوت په دفترونو کښې د طاغوت په جواز او د دعوتي کارونو له لارې نه د اسلامي او شرعي نظام راتګ تصور چې دی دا هم اوس مهال دی نو ډېر ښه پیغام دی ورکړی او ځوانان په دې هیله چې ستاسې دغه پیغام ته لبیک ووایي قدرمنو اورېدونکو تاسو بخاري صاحب ته غوږ ووې او ډېره موده وروسته عمري چې په راز د ژوندانه یې که لا پوی کړو چې په راز د ژوندانه یې که لا پوی کړو شي شهید د جنتونو مسافر شي چې خپلواک ضمیر یې کله را بیدار شي چې خپلواک ضمیر یې کله را بیدار شي دلته را شي او د غرونو مسافر شي سلامونه ټولو شاعرانو اورېدونکو ته دا به د پېغور خبره نه ګڼم نصیب که مزندان یې خو بس ښه لګې او تا نه به په شا موږ په هر حال نه شو غېښ که د هجران یې خو بس ښه لګې او تا کې که سودا اوس د سرونو ده بیا هم موږ ته درمان یې خو بس ښه لګې او تا کې یې د ننګ کیسې راخالې دي تا کې یې د ننګ کیسې راخالې دي وطنه که ټول وران یې خو بس ښه لګې نوبت ورکوو استاد فردوس بهار ته. بهار صاحب نو د استاد احرار په شهادت اوښکې توی کړې دي او استاد احرار ته یې یو څو بیتونه وړاندې کړي دي د هغې درد او غم یې نو د شعر په ژبه را ټول کړی دی له ده به یې واورو چې دی دا و زموږ د نن شپې نشرات چې تاسو واورېدل. سبا سهار شپږ بجې چې لومړی له ازبکي او بیا له دري نشراتو او بیا ماښام شپږ نیمې بجې چې له پښتو نشراتو سره ستاسو درانه خدمت ته راځو، تر هغې مو په رب العالمین ذات سپارو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.